لپاک صلی الله علیه وسلم سره تاسو دغه کوی چې نجی به د بدر نه ونشي ښا به د بدر نه ونشي آداب او خیال اوساتي نو آداب بیانې یا ایو الذین آمنو خبر نازل شوه ده پس د سورته مجادله نه چې جدال کوي قانون اول بیانې ښا بسم الله چې قانون چې زندگی ته په دې آداب باندې مغفرت اجر عظیم درکوم چې ته ژوند تیرې په دې آداب باندې یا ایو الذین آمنو خبردار قانون اول له خبردار یا کسانو چې ما لا تقدمو بین ید الله و رسوله ممخکې کې دا الله او رسولنا په یو حکم کې یو کار کې یو خبر بل کونو تبعا فی فی جميع الامور والذبح والاضحيه والصوم وقت والقتال په جنگ کې په هر څه کې الله تعالی د رسول پاک تابعداري کوي فتقوا الله ويريد الله تعالی له په مخالفت کې الله تعالی سميع دی عليم دی الله سميع دی په مخالفت کې کې کې څه کې او عليم دی په نیت ستابان دی اوس تفصیل آداب ادا دی دا طالبانو بنی تمیم رال بنی تمیم رسول پاک سره ملاوی دوله بنی تمیم ورته وی نو هغه وی یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا مونږ ته راوځه نو دا راوځه مونږ ته نو الله وای دا ته आवाज باندې کوی دا څه کوی یا ایو الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي خبردار یا کسانو چې ایمان راوړې مو پورته کوي आवाजونه فوق صوت النبي پورته د आवाज نبی نه دا خلاف ادب دی دا خبرې ولې ولا تجهروا له تاسو جار مکوي دی رسول پاک لرا بالقول په خبره کې کدعاء بعضکم بعضا باسمه یا حبیب الله یا رسول الله فداک ابي و امي دا سی بوای حضرت عمر ډیر تیزی تیزی خبرې وکولې چې دا یاتون رالل کنه بس بیا به خبرې چا نه اورې بیا به دور ورو خبرې کولې چې بل وی تاسو وي هغه ورته خلج نږدې ته تاسو وي دور ادب پکې وو عمل پکې دومره وو ادب پکې وو عمل پکې وو بل ورته تاسو وي ته ماته وای بیا زه غوښنه شو او وخت به ورته پټوي چې اوچت आवाज نشي نو طالبانو ادب لو شي دي دا آداب بیانې په خبرو کې به ادب ساتي او شوي پړو کې به ادب ساتي تیری خبرې باندې کې ادا آیاتونه په جنگله مبارک باندې لیکلي دي ښا ان الذين هاكثان بشارت يغدون اصواتهم جکته کوي وازونه خپل عند رسول الله په دې رسول الله چرور خبرې کوي په مزه مزه په ادب ادب تاسو دې ته وګورئ لکه سوچ وکړئ ادب دومره لوی شی دی اصحابانو به داسې گفتار داسې پرو خبره په ادب د رسول پاک په مخ کې او دا بني تمیم رالل نو دای لري نه او خرجو او خرج یا محمد او خرج الینا الله وی ان الذين ينادونك اكثان دا د دې په باب کې راغلی هغه کسان چې وازونه کوي تا ته بلی تا مې ورایل حجرات ولو انهم بجدي صبروا صبر کړو حتا تخرج اليه چې ته خارج شوی دی ته پخپل لکان خیر لهم بهتر د پاره دی والله غفور رحیم الله بخون کې دی رحیم دی بل قانون ذکر کوي دریم دویم یا ایو الذی دریم دی یا ایو الذین آمنو خبر آتا ثانو چی ایمان راوڑے ان جاکم فاتق من کرائے تاتو فاتق ولید ابن عقبه ته وی جلاش دي خلکو ته او دین زکات رااله اغه رااله وی جی مونږ ته څوک راولېږي چې زکات ولا ورکو نو اغه وی ښه رسول پاک ولید ابن عقبه ولېګو اصحابي ولوي چې دې بدر شي نو چې دې لړو نو هغه څه چلو کو چې هغه ټول کله دوره خوشاله استقبال لراوتل استقبال لا استقبال لراوتل د ولید ابن عقبه چې موږ د رسول پاک د جانب نه کثر راغې نو دا خو عزت رسول پاک به عیني نه غیراله نو په دې کې یو سړی او شریر ناکاره په دې کې یو سړی او شریر ناکاره هغه دغه توی ولید ابن عقبه تا غستا سوزړه دشمنی و دا غستا قتل راوتل هغه پکې شرارت وکړو هغه سړی شرارت وکړه نو شرارت وکړو نو ولید ابن عقبه واپس راغی چې ما قتل لا او ورزړه خو دشمنی سل کاله مخکې تیر شوی و هغه واپس راغی رسول پاک ته وی حضرت هغه دغه شان راوتی او غلالم خو دې داسې اراده الله دا آیات نازل کو خدا دا هغه سړي په حق نازل لې چې هغه شرارت کړو د ولید ابن عقبه په حق نه نازل ښا اخلو یا هغه ته بنباین فاسق تنګوي هغه ته دا خبر د فاسق نه راځي نه جوړيږي وشوي دا واقعي په باره کې څومره روایتونه چې راغلي هغه مضبوط نه دي ښا په دې تعارض دی د صحیح دا ده چې کله ولید ابن عقبه دا کلی تا نږدې شو ورسید ټول خلو کلیوالو په ګڼ تعداد سره التراجم شو استقبال لا یو بل سړی شریر یو بل سړی یو شریر هغه ولید ابن عقبه ته ویل چې دا خلک استا مرګ لرا جمع شوه دي ته خو دې مړی نو ولید ابن عقبه واپس راغی قران غته وی بنبا فاسقن په خبر فال د فاسق په خبره به خو دې شریر ته به کتلی کنه دا غ شریر سړی ته ویل شو نه ولید ابن عقبه دی آیات د ولید ابن عقبه په تنبیه کې راغلی دی ولید ابن عقبه د تنبیه کې تا دی شری خبره ته خیال نکو د ته تنبیه را لاله کتلی به ورته انتظار به کړو کتی مړ کړو د دې خډې علاجونه او تا به لګ انتظار کړو تنبیه را لاله او دا فاسق هغه شریر ته وای ښا اصحابي ته فاسق نشي ویلې بنا بین نو نازل شد آیات دی یو کس په خبره باندې ولې چې هغه ولید ابن عقبه واپس شو چې تحقیق شو واقعیا بل شان دی وا دا تفسیر ابن جریر وشوي دا تفسیر ابن جریر 200 او نه اتیا صفحه کې او په دویشتم جلد کې دا ویلي ښا هغه وایي فحدثهم الشیطان شیطان خبر یو کړی دا یو روایت په کې شیطان خبر یو کړی فحدثهم الشیطان انهم يريدون قتله ابن جرير یو ځای دام لیکلی ښا فحدثهم الشیطان الله ورکړی تاسو ایمان او دینو خې ذکرې په قلوبکم پرون تاسو کې وکره الیکم انا خوشګوار کړي دې مکروه کړي دې تاسو ته کفر او فسق او عصيان ګنا اولئک هم الراشدون دا کسان لار مندون کې دي اصحابان هغه لار مندون کې دي دایته وګورخه دا تنبیل راغله اوس ورته وایي فضلا من الله اذل فضل جانب د الله تعالی ونعمت النعمت والله علیم حکیم الله علیم دی او حکیم دی دریم قانون بیانې کلو کې وعتن کې علاقه کې وین طائفتان کدو ډل من المؤمنین د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگ کې فاصله بینو وما اصلاح کوي په ما بین په کتاب د الله سره فین بغت احداهما که ظلم کی بغت ظلم کی یو د دینا علی الاخرى په بلبانه فقاتل التي جنگ کوي اغا دل سرا تبغي چې بغاوت کړي ودريږي غتا حتا تفي الى امر الله اغا جس سره ودريږي و اذا دي سره بل تر اذا حتا تفي الى امر الله حتا جراجي شي امر الله تعالی تراجي شي صلح تراجي شي په کتاب سره عتاب راغه عدل کوي ان الله يحب المقسطين الله دوست غني عدل کوي انما المؤمنون مؤمنان اخوه زرونه دي مشرق کی که مغرب کی مؤمنان زرونه دي فاصلحوا بين اخويكم اصلاح کوي په مابین درونه خپل کې واتقوا الله ویریږي د الله تعالی لعلکم ترحمون لپاره تاسو باندې رحم وکړئ شي قانون رابع سلورم یا ایو الذین آمنو خبرار کسانو چې ایمان لا یسخر قوم من قوم ټوکی دې نه کوي قوم د بل قوم سره عسا یکون خیر قریب د جیبه به تر منوم د دین عند الله ولا نساء نخذ ټوکی من نساء خذ سره عسا قریب د یکون خیر منهن ولا به تر دینا هغه ثانه به تر ولا تلمزو عیب موای فالقاب کری اثرا بیس الاسم الفسوق بد غنوم د فسق بعد الايمان پس شرافت د ایمان نه اگر الله شرافت د ایمان ورکړي تور ته ولي وای او يهودي او فلانيه ومن لم يتب اجاج توبه ونباسلا دې تسمیه ضرور نه غلط نوم ورته اخلي اولایکو مظالمون دا کسان ظالمان دي بل قانون پینزم دا پینزم قانون دی یا ایو الذین آمنو خبر لا کتانو چې ایمان راوړي اتنیبو ځانو ساتي کثیر من الظن ډیر د ګمان نه اسو ګمان ظن ناکار ظن المؤمنین خیرا ما لم ير شره دا ناکار ګنا ګمان دی ان بعض الظن بعض ګمان اسم کبیر ډیری اسم کثیر ولا تجسسوا جاسوسی مکوي غیب دو ارونو لټه جاسوسی مکوي ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دې نه کوي بعض تاسو نه بعض لرا غیبت د مسلمان دا ارجا غیبت ناجایز دی ښا ايحب احدكم اي دوست غني او تاسو نه ياكل لحم اخي چې وخ وخ اخري وخ ضرور مړو لحم اخیه میتا وخی درور مړ یو سره دی مړ کو مړ شو بیا دی پوزه پری کی غوګونه پری کی شونډې دی پری کی نو هغه مړ او دومره خپلې هغه دومره بدرنګ کاری نو تا دا مسلمان بدرنګ کبلتا چې غیبت دی ولو کو چې دې داسې دې داسې دې داسې دې بل مسلمان ته بدرنګ کنه دا بدرنګول مکوي ښا ان يغ ان ياكلنا مراد ان يقطع عليه چې قطع کی خوخه ضرور مړو مړی نه ته مسلو کې غوګ او چوندې پوزا ارته دې پرې کې هغه بیا نور ته بخان دي کنه ته بخان بیا به مخفز دا لا څه چل شي دا مطلب ده خوراک نه مراد ته قطع ده وخی درور مړ میتا فکریتم تاسو بد غنی فكذلك ينبغي ان تكرهوا دارنګ تاسو بد غنی دا غیبت واتقوا الله ويرجي الله تعالى انا الله تعالى توبه قبل رحيم دي قانون شپغم يا ايها الناس فخر په قومونو باندې ده په کار ښه اواز قمق لګیای په فخر کې په قومونو نه نه یا ایو الناس انا خلقناکم ما پیدا کړی من ذکرین دی یو مذکر نه و انسا او دی یو نطفه نه یعنی نطفه نه پیدا کړی انسا وجعلناکم هم ګردو لتا شعوبا شعوب غټی قبیله وقبائل وړي قبیله دا غټی قبیله شعوبا وزیر مسعود وزیر لوی قبیله مسعود لوی قبیله دا لوی قبیله وقبائل وړي بیا دې کې تنه اپریدې سوره قبیلې دي یو اپریدې چې شمار شپارس قبیلې دي وړي وړي ته تعارف او دا تعارف ته پاره دي دا باجوړ دي دا سواد دي دا ممن دي دا وزیر دي دا تیراوال دي دا خو تعارف ته پاره دي دي تعارفو یو بل پیژنې دا د تعارف ته پاره یو څه نه پیژنې شګنه اوس اصلي په ټولو کې بهتر څوک دی که ار یو که عرب دی که عجم دی پیغمبر عربي او عجمي خلاص کړي دی دای کی جهالت ته چې انا عربي ته عربي کنه یا کنه عربي پیغمبر په حجۃ الوداع کې ختم کړی کنه او خطبه کې ان اکرمکم عند الله معزز په ارتبراشي اتقاكم ان الله عليم خبير الله تعالی خبردار دی په ظاهر او خبير دا خبردار دی په باطن باندې اعراب برال باندو خلکو قالت الاعراب وی با اعراب شکایت دی آمنا من ایمان راول قل ورته لم تؤمنو تاسو ایمان نه راول لكن قولوا اسلمنا وای موږ تابعدار یو ایمان انقیاد ظاهری ته اسلام ان الله غفور رحيم الله تعالی بخون کې دی رحیم دی انما المؤمنون الكاملون پدې تر مؤمنان کاملان الذين كتان چې ایمان راوړې په الله تعالی پر رسول الله الله تعالی ثم لم يرتابوا بیا دې شک نه کوي وجاهدوا جهاد کوي بیا موالف والله يعلم والله في جني ما في السماوات هغه چې په اسمانونو د وزرونو د اسمانونو کې هغه چې په اسمانونو کې دي او ما في الارض هغه لاندې د زمکه الله پارت عالم دی نو ستا پړنې عالم والله بكل شيء عليم الله پارت باندې عالم دی يمنون عليك رسول پاک دی احسان بار کوي پتا باندې دا اعراب بنو اسد قبیله رااله هم بنو اسد دا بنو اسد رااله نو دی وی یمنون علیک احسان بار کې پتا باندې اسلمو چې موږ اسلام راوړل بالاقرار قل ورته وایا لا تمنوا علی اسلامکم مبارک وي په ما باندې اسلام لکذب هذا الاقرار دا که دروغ باندې وای خدا کذب دی بل الله یمن علیکم بلکې الله احسان کړي پتا ته باندې ان هداکم للایمان چې هدایت کړي تاسو ته د پاره د ایمان ان کنتم صادقین کې تاسو صادقان نو فتح الملهم کې بیا مقدمه د فتح الملهم وګورئ نه بیا چې ایمان په فرق دا کړي ایمان انقیاد باطنی اسلام انقیاد ظاهری بدلن خبره مې ارتو دور د فتح الملهم د ټول مقدمه حاصل سره اسلام ستوي انقیاد ظاهری ظاهر د شریعت مکمل تابعدار ایمان ستوي انقیاد باطنی چې په باطن کې کلک الله منی رسول اخرت ملائکی میزان ټول دا انقیاد باطینی شي ایمان اسلام انقیاد ظاهری شو فتح الملهم اخر ته وګورئ په دا مې ته خلاصه دا فتح د فتح الملهم د مقدمه خلاصه دا ده مقدمه ده کنه خلاصه دا ده هغه دې ده کې راوړی ده زګې دلته راوړی ده دا هم د منافقانو باس دی هغه کې ایمان ته ایمان دا ده دا ده نګیای بګی درې میاشتې په ایمان کې واقع الګ درې میاشتې کې تا ایمان نه پیژنې نور به تاسو پیژنې سلور میاشتې په ایمان کې واخلې بیا پانی اړې وای دی ایمان نه پیژنې راشه دې ځای کې لس منټه کې درته وخه ایمان انقیاد باطینی ته وای دا کلک باور دی کلک تصدیق دی ستاره او په جبه د کلک اقرار دی اسلام انقیاد ظاهری ته وایي چې ظاهر د شریعت مکمل تابع او الله عالم نه په دواړو باندې ولي عالم نه ان الله يعلم الله پی جنې غیب السماوات او غیب د اسمانونو او د زمکو والله بصير بما يعمل الله خبردار دی پاج تاسو عمل کوي تعمل تاسو عمل کوي دی عمل کوي الله په ټولو عالم نه ښا خدا ترغیب ورکو قران تراشي قران به درته خبر کې چې دا مؤمن دی دا مسلمان دی دا دا یا شیخه نو بیا په واقعیا کې الته کې دواړه وي یو شی کله جدا کوي کله یو کوي نو د دې صورت آداب شپږ قانون ذکر کړل شکایت یو کده عربونه توحید رسالت تخویب بشارت تخویف بشارت هغه ول ورکو او په بلې پکې jihad چې کافر ته متفق اوسي jihad کوي نو حاصل راوت لا اله الا الله سوره قاف مکی ده مکه سوره مدنی نازل شوه د پس د سوره مرسلات نه بسم الله شروع کوم په نوم د الله لله غیب السماوات غیب سره تعلق ده غیب د الله ها نو قاف سمانا قسم می دی به اسم القادر په اسم د قادر یعنی په ذات خپل می دی قسمی علی ارسال الرسول پر علی ګل د رسول والبعث قسم می دی چې بعث براولي او القابض قسم می دی په قابض باندې قابض څوک دی قبض کوونکی الله الله قابض دی حق المظلوم من الظالم د ظالمنا ایا قاف د قائم نه دی قائم دی الله علی کل نفس فار نفس باندې بالعلم والقدره والرؤيه والاحاطه والتصرف قائم دی والقران المجيد قسم دی په قران مجید باندې شریف صاحب د مجد د لویای دی جواب یې څه دی انک لا انک لمن المرسلین دا دلیل رسالت ساده او شکایت ذکر کوي بل عجبو بلکې دې تعجب کوي ان جاءهم تراغی ته منذرون يرون کې منهم لدینا د دې د نس نه دی پیغمبر دی مکی دی عربی دی قریشی دی هاشمی دی فقال الكافرون او کافرون هذا شيء عجيب دا توحید دا بعث مسله خو شی عجیبه ده چې قیامت به کې بیا ژوند کیږو دې دهریانو مړو مشرکانو اذا متنا پاو چې مړو شومږه وکنا ترابا او شو خاورې ذالک رجل بعید دا ګرځیدل بعید عقلا عقلا دا خود لري دا بیا به څنګه ژوند کیږي الله وای ولې نه ژوند کیږي ما سور ژوند کړی دي وقد قد علمنا فتيذ رب جن ما تنقص الارض هغه چې کمی زمکا منهم د د بدننا د بدن نه لازمګه کمی چینجی په کې ولګي خوري منهم د نه وعندنا په کتاب حفیظ امنی زما باندې کتاب د لوح محفوظ ما ټول پای کې لیکلي دي ښا یوم القیامت محفوظ دی عندنا کتاب حفیظ بكل جزء بل کذبوا بل کلی تکذیب کی بالحق په قران باندې پر رسول پاک باندې لما جاء عمر کا چراغ دی ته قران رسول پاک هم فی امر مریج دی په امر کې دی په امر کې دی مریج من مختلط مختلف دي خانه ينكرون البعث يوم المختلط لعدم الجريان العادة بالبعث دا بسنګ راځي دې په لوي نشتیا چې پیغمبر وای خدا رښتیا دي نو داسې یو شش او پنج کړي دی فی امر مری په شش او پنج کړي ښا افلم ينظروا الى نګوري دلیل عقلی واحینا به ژوندک ژوندې کوم زبیه په دې باران سره بلته میتا هغه بلته چې مړوي زمکه دا کذالک الخروج دارنګ خروج د قبرونه تکذیب کړو په خوا دلیل نقلی دی تکذیب کړو په خوا دین قوم د نوح علی السلام صاحبانو د رس شعیب علی السلام و ثمود او ثمودیانو د صالح علی السلام قوم عاد عادیانو د هود علی السلام قوم فرعون و اخوان لوط ارون د لوط علی السلام هغه کلیوالو د لوط علی السلام و اصحاب الایکه د شعیب علی السلام قوم او قوم تبع قوم د تبع تبع ملکی کرب وکنتو کر وفي نبوتي خلاف كل دا ټول کذب الرسل تکذیب کړو د رسولانو په حق وعید نو ثابت شفاعی باندې وعذاب زما لر میکل ټول می هلاک کړل دې ته نګوري لنډ راړل یو خي طرف ته یو ګس طرف ته ښا یا خلی کی دا بدلی کی الله مقرر کړی دی وما يلفظ تلفظ نکي انسان من قول په یو قول باندې فعل په عطف دی وقول وفعل الا لديه رقيب مگر ما دغه رقيب حافظ دی ملک دی عتید حاضر حتید من حاضر حافظ دی حاضر دا رد وعید دا انو حضرت عمر ته یو تړی راغی وی ابني اکره الحق زه حق بد ګڼم وای شو او ډیر غوسه شو حضرت علی سه ورته وی دا په مطلب کوی وی دی وی چې زه مرګ دوست نه ګڼم وجاءت سرقه الموت بالحق اني اکره الحق نو دې لا مر دوست نه غني وي دا مر دا یو خو مقصد دی دا غي سړی وي اني احب الفتنه تا اذا فتنه دوست غنم حضرت عمر ورته غوسه شو ودته وګوره فتنه دوست غنم حضرت علي ورته وي ما مقصد پويږي په دې وای چې زه دوست غنم مال او الواد مال الواد انما اموالکم واولادکم فتنه مالون الوا ساتو فتنه ده دی غتوس کوي پیدا خو خمق سره ده هغه بیا وی بلتی انی اشهد بالغیب زه شاهدی کوم په غیب باندې په غیب شاهدی کوم وی دا دې کوم ځای نه نجومي پیدا شو چې شاهدی په غیب کوي حضرت علی سی وته ته د په مقصد پويږي وی دی وی چې زه شاهدی کوم په غیب باندې جنت د غیب نه دی دوزخ په غیب نه دی کلی سورات د غیب نه دی میزان د غیب نه دی دا ټول زمانم وی دا خو مقصد دی خوښ وی دا خو یې مقصد دی بیا غل ډیر انعامات ورکړ وجاء سكرة الموت بالحق سیئات یا د حق هذا ما لدی دا ما تا هذا دا ما هغه شی دی لدی ما تا عتید حاضر دی دا دی د دفتر د ټول تا فیقول للملائکه هو ویل شي ملائکه القیا القیان وګورځوي دواړه لیکلې دې ملک بما باندې ما لم اقل او دې لیکلې دي ما نه لیکلې دې لیکلې دي دومره رامي دې کافر دې ملک په ما دروغ لیکلې دي الته به دروغ وي ولې دې رامي نه وې کوم ځای خلاص دي الته وې دې ملائکو په ما زیاتې لیکلې دي دومره رامي دې کافر ښا دا کافر وې دې ملائکو په ما زیاتې لیکلې دي وقال قرينه الله تعالی الله وی قال قرئ وی قرین هغه شیطان ملک ربنا ما اتغیته ما زیاتې نه کړ پر باندې ما یو ټکی زیات نه لیکلې ولكن كان في ضلال بعيد لیکن دی و په خپل او گمراهي بعیده کې د حق نه دی خطا شو زناور له په خپل چاته د خیر کار نه کړی رامي قال او الله تعالی لا تختتموا لدي جګړه مکوې دلته عندي وقد قدمت ودې سره ما مخ کړې الیکم تاسو الو بالوعید دا عذاب ما دا عذاب بیان کړو کنه پیغمبر قران ما يبدل القول لدي نبدي قول ما ترى قيامات د جهنم كل كفار عنيد وما انا نمذ بظلام للعبيد ذاتي كون کې بندگان سره چا سره لا ظلم اليوم نشته دې ظلم نن رزقا و یوم پارس کی الله وای ما جهنم سره وعده کړی دا یوم پارس کی نقول الله وای زبوام جهنم ته علم تلاته او جهنم ته ډک شوی مور شوی مور شوی کنا ډک شوی مور شوی وتقولون لا جهنم وای هل من مزید اشته سزیاته رواج او فتستزید رواج او رواج او مور جهنم بډک نشي نو حدیث شریف کې راځي الله به په خپل قدرت کامله ډک کی نو دی وای قد قد بس بس چم چم چم په خپل قدرت جهنم نه ډکی خان الله به په خپل قدرت کامله ډکی ښا حدیث د بخاری ګوري په نو دا ډک به کی ښا ان دا ورته دلچې دی وای نه وتقول هل من مزید وذلفت الجنه بشارت دې بشیر جنت متقیان ته غیر بعید نه وی لري ورته وی هاذا ما توعدون دا هغه جنت ته تاسو سره وعده کول شو په دنیا کې لكل اواب دار او راجی کی دن کې الله تا اواب چې راجی دن کې الله تا حفیظ حافظ د حدود د الله من اغتو خشی الرحمن جریږي الرحمن بالغیب الله یې نه لیدلې یریږي ګناه نه کوي دروغ نه وي غلط نه کوي وجاء بقلب منيب راتلو کې په زړه سالم سره راغ بقلب منيب په زړه منيب راځي کیدون کې الله تعالی تا زړه ير وخلا سره الله الله الله لا ذکر الله ذکر د الله کوي يقال لهم ادخلوا داخل شي دي جنت ته بسلام په سلامت تیاتره ذالک یوم الخلود دار د داخل دوله لهم دې لره ما یشاؤون هغه چې رضا وشي فیا په دې جنت کې ما ولدینا مزید اما څخه زیاتې دي زیاتې څه دي نو تفاتیر وې دیدار ربي دیدار ربي ورته ملاوي یو بزرګو هغه یو حوره ولیدا یو حوره ولیدا دی ورته وای ته سوکي هغه حوره ورته وای انا من المزید زه مزید نه یم ها ولدینا مزید ما دغه نور دي دي اتی زه د مزید نه یم وی ته د چا د پاره وی زه د هغه چا د پاره چې نسلا یخی وبو دا نور کوي کو دې له لته ورکړه کو ځای ما تکړه دې دا هغه چا د پاره چې نفس له یخي وبنور کوي هغه ورته وی زما خو د در کوله او قسمت کې دی نیوي طاقت دې ورته راواړول او شي تاسو خبرې طالبان مزید وکم اهلک نه ډیر مې لا کړی قبلهم په خوازین من قرن دا قومن لهم اشد منهم چې ساخو دینه بچن په قوت کې فنقبو فی البلا نو ګرځي دل په کلو کې ثم هلكو هلاکن بیا هلاک شو په هلاک دو سره اول شو وتا په وخت هلاکت کې هل من محیط ايش زائد اخلاصي زائد اخلاصي ايش زائد مفر د تیخت نه ان فی ذالک پته در په هلاک د دې قومونو کې بتلک دا کیسو کې ان فی ذالک لذکر نسیت لمن د فار دا چا کان له قلب چې وی غل زړه قل زړه ته وی عقل زړه عقل دواړو ته وی لمن کان له قلب چې هغه د پر قلبي ازړی وی پکې او القسم یا کی دی غوږ وهو شهید او له حاضر په ځړ سره زړیم دلته کې ادیم دلته کې ښا چې نه دلته کې ګرځي بل ځای کور دا سبق نه یادېږي ښا ولا شکایت دلیل عقلی دی ولا قد خلقنا السما ما پیدا کړی اسمانونه زمکو ما بینهما چې په میان په سته ایام په شپږ ورځې کې په شپږ ورځې کې انو يهوديان وای و مر دې پرې خدا خالی الله ستړی شوی الله وی جرات پکې وما مسنا من لغوب ندی مسکړې مال ستومانتیا ستړی والے زه ستړی شوی نیم خو په دې کې زما حکمت ته دې کې زما حکمت او دې ستړی شوی نیم ښا فصبر صبر کو تسلی ور کوي رسول پاک له علامه یقولون پاج دا کافران وای مدعی سره تسبیح پاکي بیانوي الله تعالی متلبسا بحمد ربک چې متلبس په حمد رب قبل طلوع الشمس په خوا د خطو د شمسنا وقبل غروب په خوا د پریوتو د نورنا دا پنځه منځونه شو طالبانو خدای کې پنځه منځونه راغلي ومن الليل د شپې نه مغرب او ما خام راغي فسبح تسبيح وادبار السجود ارسل سجدونه او یا اقرب الى السماء من الارض ب 12 میلا دا دولس میل اسمان په بر نږدې ده او چته ده دا دغه وخت کې بل الله یو چته کړی ښا بګه خو واره ده کنه واره ده مکه او دا ځای به الله تعالی او چت کړی دولس میلا دولس میلا او چت کړی ولې د پاره چې هر ګټ ته आवाज ورته یو کس په پاتې نشي نه اختیار د چا د چې پاتې شي نه پاتې کیږي نه اختیار شته نه راو به دي طالبان بربند خرخنخ په یبلا ان نحن الا علت ما قبل وي ز نحيي جن کول کول ونميت مرول کوم جن عمر زما کار دی ویلین المسیر اما ته دی ګرځیدل راځي بټول ما ته راځي کافر دی که مسلمان دی که تابع دی که غیر تابع دی ټول به ما ته راځي کلا یوم فارد کې تشقق الارض چې وچويږي زمکا او بچويږي زمکا عنهم د دینه سراعا پتی ځای سره بده راوځي سراعا پتی ځای یو سړی وایي زبد 2000 میله کته 2000 میله کته ایو میل کته حشر جمع کول علینا پما باندې یسیر اسان را جمع وکم ټول نحن اعلم ذعالم بما یقولون هغه چې دی وای د انکار د بعث کې زبې عذاب کوم وما انت عليهم بجبار نه ته په باندې مسلط جبار باندې مسلط دروغه ته په دې مقرر خو نه ستا کار سره فذكر بالقران نتیت ورکه په قران سره من هغه چاته يخاف وعيد هغه چاته چیرېږي د وعید نه وإن لم ينفع تنسيت ورکا غاړه فارغه کا فذكر بالقران من هغه چاته يخاف وعيد چیرېږي د وعید نه ته ول نصیحت ورکا نور هدایت زما کار دی نصیحت ول ورکا هدایت زما کار دی نو دا دور کو پاتې شو یو رکو خیر دی وی وامه نشي ویلې صورت ګران دی سادهګانو غام پیژن دا لګول ګران دی تاسو وایي کنه صورت قاف دی دا صورت قاف نه ګران دی دا باندې خیر دی سبب یو لږ وختي به وو کنه دعا وکي طالبانو الحمدلله رب العالمین والصلاه علی رسول محمد و آله و اصحابه دعا وکي الله تعالی طالبانو له علم استقامت ورکي الله تعالی دې کورونو کې خیر کې الله دې ټول له دنیا د آخرت خیر ورکي الله تعالی دې ټول روغ جوړ ساتي الله دې کامیاب ساتي الله ټول له برکت ورکي استقامت ورکي یو مرګره کنيډي نه ټلیفون کړی دی هغه ته دعا وکي الله تعالی دی ولا خسته الواد ورکی برکات ورکی هغه دی الله کامیاب ساتي الله تعالی دی ټول خوشاله کی زه تر دې د ګردو تکلیف دی هغه بیمار دی الله دی ولا خیر ورکی استقامت ورکی الله تعالی دی ټول له خیر دی الله دی ولا نارینه الواد ورکی چانی هغه الواد نشته الله دی ټول له الواد ورکی الله دې ټول له خیر ورکړي ته چا بیماری یې صحت واړي الله ته ټول تکلیفونه لرکي د قران رمضان هذه جمعې په برکت باندې الله د ټول او دعاګانې حوائج ضرورت برابر کړي الله دې تاسو زمونږ ته خیر نصیب کړي شفیع الله دا والدین بیمار دي الله دې ولا صحت ورکي او الله تعالی دې دا ټول کار برابر کړي نور کارونه دې الله تعالی دې غو برابر کړي او الله دې مونږه تاسو د خیر راکړي تاسو ها جانس خان بابا گجر مور والا خنه دعا ورته کې الله تعالی هغه له صحت ورکی اسانی پر راولي الله تعالی ول صحت ورکی اسانی پر راولي الله تعالی ټول مؤمنانو ته خیر کی الله دا ټول چې ټول چاره لګلی د دې سحاجتونه دې ته حل کې الله طالبانو له صحت طاقت قوت